اصل دوم در بیان اسماء مشتقه شش کتن اختیار مشتق میشون اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبه اسم الا اسم طرف اسم فاعل اول باب کې بیان د هغه د افعال او د مستقبل په هغه کې دوه فصل اول فصل په بیان د سیغو کې او کردانونو کې نو هغه تیر اوس په اول باب کې دا دویم فصل دی اصطلاح کې تاسو ویل کی او به د اشتقاق هغه اقسام هغه نو کې تیر شو وسلط مصنف تقسیم کړي له اسماء مستقو چې اسماء مستقص دي او کم کم دي داوای اسماء مستقص شپږ دي یو اسم فاعل بل اسم مفعول شپږ دغه مذکور او یو ورتره مصدر ځکه دا هغه په دې باندې مصدر هم د اسماء مشتقه او د اصل کې راځي دا مصدر هم مشتق دی هغه د هغه په دې باندې اسماء مشتقه هغه وږي او څو اسماء مشتقه هغه وو په دې شان ذکر کړي چې اسماء مشتقه ودي نو هغه ضرب په دوه قسمه کې یو ضرب زمان بل ضرب مکان مستقل مستقل قسمونه جوړوي نو هغه و قسمونه له په دې شان او نو په سره هغه مبالغه ذکر کوي په دې شان سره و ذکر کوي بهر حال دا مختلف تقسیمات دي او عام طور سره مشهور دا دي چې اسماء مشتقه هغه شپږ دي او باقي نور قسمونه د هغه رجعه د شپږ اقسام کوي او اسماء مستقره هغه شپږ دي یو په هغه کې اسم فاعل دی اسم فاعل لغوي اصطلاحي تعریف او اسم فاعل ځان جوړیږي طریقه د جوړولو هغه سره اسم فاعل لغوي معنا خدا د جنون د کار کوون کی اسم وای نن ته فاعل کار کوون نو اسم فاعل معنا د نون د کار کوون کی په اصطلاح کې تاسو ویل کی نو په اصطلاح کې اسم فاعل هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه مستقشل وي د فعل مضارع نه هغه اسم مشتق ته ویل کېږي چې د فعل نه مشتق شوی وي او دلالت کوي په هغه ذات باندې چې په چا پورې دا فعل قائم دی یا دا فعل د چا نه صادر شوی دی په هغه باندې دلالت کوي نو هغه ته ویل کېږي اسم فاعل تاسو تعریف کړی اسم استوق من فعل ليدل على من قام به الفعل بمعنى بمعنى الحدوث اسم فاعل هغه اسم مشتقه ویل کیږي چې هغه دلالت کوي په هغه ذات باندې چې چا پورې دا فعل قائم دی په طریقه د حدوث سره نو هغه ته ویل کیږي اسم فاعل اسم فاعل تعریف کیو دا نه چې اسم فاعل دا په اسم مستقوی اشتقاق پر راغلی وي اشتقاق پر چا راغلی وي د فعل نه راغلی وي فعل مضارع او دلالت په هغه ذات باندې کوي چې چا پورې دا فعل قائم وي په طریقې د حدوث سره دا فعل ته یا ثابت شوی وي یا د فعل وسره تعلق وي په دې سره چې کوم اعتراض غیرانتی هغه جواب چې ما سره د یو کې خدا موت د دې سره تعلق شوی نه دی نو مراد دلته د سکون تعلق دی چې تعلق یې ورسره وي او د موت تعلق هم د دې سره دی دا د فاعل په دغه کې راځي تعریف کې به حقات دې ته ویل کېږي ته اسم فاعل ورته ویل کېږي دا خو تعریف د اسم فاعل بل خبره چې موږ دا وکړه چې بمعنى الحدود اسم فاعل کې د افعال وقایل می تر دې ذات پورې خدا په طریقې د حدود سره وي دا په طریقې د همیشوالي سره نه وي دا د اسم فاعل هغه تعریف شو غوي اصطلاح او طریقه د جوړولې دا نه چې علامت د مضارع به حذف شي له هغې نه وروسته به پا کلمه چونکې دا مفتوح دغه به ساکن وي نو دې ته به فتحه وایي او د فا او د عین ترمنځ به الف راوړي عین کلمې ته به کسره ورکړي او اخر کې با لام کلمې ته هغه تنوین د تمکن پیوست کې ودینه یفعلو دې فاعلون ودینه جوړ شي یا یضربو دې ضاربون وغیرہ بدرې نه جوړ شي په ثلاثي مجرد کې هغه طریقه د جوړولو دا او اکثر او غالبا په دې وزن باندې راځي دا فاعلون په وزن باندې د غیر د ثلاثي مجرد نه طریقه سره د غیر د ثلاثي مجرد نه طریقه د جوړولو دا دې د غیر د ثلاثي مجردونه یعنی د ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد او مزید فيه دا مراد نو د دې نه په وزن د مصارع معلوم د هغه باب سره راځي او په دې طریقې سره چې علامت د مصارع به حذف کی د هغه په ځای باندې به میم په اول کې راوړي او میم به کوم قسم میم راوړي نو میم مضمون به راوړي بیا ورپسې ما قبل اخر تبا کثره ورکی که کثره نوی او اخر تبا تنوین ورکی نو مثال په تور یستفعلو ده مستفعلون به نه جوړ شي دا شان تا مکرمون و غیره دا به نه جوړ شي دا غیر د ثلاثي مجردو کې هغه طریقه ده او دغه اقسام دي باقی دی چې فاعل کا علامت د مضارع ولې حذف کیږي فتحه ولې ورتول کیږي نو هغه ټول خبرو نه طرف نظر کوو چې کتاب له مخ کې راشي دا خاله طریقه را جوړول به تاسو ته کتان کړی دی چې اسم فاعل فاعل فاعلان فاعلین فاعل فاعل فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلة فاعلتان فاعلتين فاعلات دا ګردان یې درته کړی دی عام طور ته مې دا مصرف کې شپږ پیږي دي دلته چې هغه دې دي ارچا مصرف کې ردی نه هم دې دي نو هغه وجه دار چې پاتې کتابونو کې اختصار کړی دی هغه کې اختصار د ډېر زیات مثبت پیږي راوړي مصنف دلته تسلیه د لپاره حالت رفیع لپاره ځان دا حالت نسبی او جری لپاره ځان له هغه څخه ذکر کړی دا شان د جمع مذکر د حالت رفیع لپاره ځان له حالت نسبی جدید لپاره ځان له د تسنیه مؤنث حالت رفیع او حالت نسبی لپاره ځان له نقلی وجه باندې چې هغه دې شي او کوی چې د سر کې وسره تاسو هغه به هغه مصغر دي یا مکسره سالمه دا مکمل دی وایي نو په هغه وجه هلته تعداد نور هم دی به د فاعل معنا سره فاعل معنا دا یو سره کار کوونکی دی غي واحد مذکر باقي امر حال باقي اسم فاعل تر اخره پورې په همدغه طریقې سره به تسمیه او د جمع هغه څه به تاسو سره چې هو کې لګه تشریح کړی دا چې دغه په د تسمیه د بارا حالت رقیقه الف ما قبل مفتوح تر راځي فاعلان او نون پکې مکسور راځي او حالت نسبی او جری په یا ما قبل مفتوح او نوی مفتوح سره راځي فاعلین دي د جمع مذکر لپاره حالت رفعی واو ما قبل مضموم او نونی مفتوح راځي او د حالت نسبی او جری کې یا ما قبل مذکور او نونی مفتوح راځي دا شان تاسو مؤنث کې هم دا طریقه نو هغه د اعرابات په تفصیل کې تاسو ویلي چې دا ولې دا شان ته وشو او تسنیه ته دغه الف ولې ورکړلو یا یا ما قبل مفتوح او جمع کې و ولې ورکړو د هغه تفصیل تاسو په نحو امیر یا په نورو کتابونو د نحو کې هغه هغه سره تعلق لري هڅه وویلې دا د اسم فاعل هغه مختصره خبره و ورپسې په اسماء مشتقو کې پاتې اسم فاعل کې ویل سره یو بل دی چې هغه ته ویل کېږي فاعل نو فاعل او اسم فاعل په مابین کې فرق څه دی فاعل په لغت کې ویل کېږي کارکون کې تر او اصطلاحي تعریف کې دا دی چې فاعل هغه چا ته ویل کېږي چې هغه ته اسناد د فعل یا شخص ته راغلی وي په طریقې د قیام د فعل او شخص فعل په دې اسم کوي نو هغه اسم ته ویل کېږي چې فاعل ورته ویل کېږي فاعل او اسم فاعل هغه من کې فرق دار چې دوارو په مابین کې نسبت د عموم خصوص من وجهین راځي نو هغه درې ماده غواړي و ماده د اقتراف یو د یو جانب بل د بل جانب او یو ماده د اجتماع چې فاعل هم وي اسم فاعل هم وي دا غیر لپاره مثال چې دوړه پکې جمع شي لکه څنګه جاءني جاءني زيد الزارب یا جاء الزارب داسي وای نو په دې ترکیب شو ورته الزارب دا هم اسم فاعل څنګه او هم دا فاعل ده اسم فاعل وایي دا څنګه چې اسم فاعل تعریف په تاریخي کې چې اسم مستقبل دی د فعل مضارع نه اشتقاق راغلی او فاعل ولې دی ځکه چې اسناد د فعل ورته راغلی نو دا ډول چې فاعل وي اسم فاعل وي او تعریف د فاعل په صادق نه دی ځکه فاعل تعریف دا او چې هغه اسم چې اسناد ته فعل ورته راغلی او دلته ظالمون ته اسناد ته فعل نه دی راغلی نو په دې وجه باندې دا فاعل دا اسم فاعل شو او فاعل نشو د اسم فاعل او فاعل په مابین کې دا فرق دی وقتی بل هغه اسم مفعول دی اسم مفعول څه ته ویل کیږي لغت اصطلاح کې او به دا هغه طریقه د جوړولو او ورسره دا اسم مفعول او د مفعول په مابین کې هغه فرق اسم مفعول معنا دا نامې کار کرده شولا نوم د کار کړی شوی دا باندې چې کار واقع شوی وی د هغه نوم دا یې لغوي معنا ده اصطلاح کې چاته ویل کېږي نو اصطلاح تعریف دی دا چې اسم مفعول هغه اسم ته ویل کېږي چې هغه مشتق وي د فعل نه او دلالت کوي په هغه ذات باندې چې چا باندې د فعل واقع شوی وي نو هغه ته ویل کېږي اسم مفعول د اسم مفعول تعریف دا چې اسم مشتق من فعل ليدل على من وقع عليه الفعل چې هغه اسم مستقط ویل کېږي چې دا ول فعل نه مستقط شوی وي او دلالت به کوي په هغه ځان باندې چې په چا باندې دا فعل واقع شوی وي په هغه به دلالت لکه مثال په تور مضروبون دي ورته یو ضربونه جوړ شوی دی او دلالت کوي په هغه ځان باندې چې چا باندې دا ضرب فعل واقع شوی دی په هغه دلالت کوي دې ته ویل کېږي چې اسم مفعول ورته ویل کېږي دا د اسم مفعول هغه تعریف بل ور سره هغه مفعول دی مفعول چاته ویل کیږي لغت اصطلاح کې مفعول په لغت کې چاته ویل کیږي کار کرده شودا چې چا باندې کار واقع شوی وي هغه ته ویل کیږي او په اصطلاح کې تعریف دار چې اسم مفعول ما وقع عليه فعل الفاعل هغه چاته ویل کیږي چې فعل د فاعل واقع شوی هغه ته ویل کیږي اسم مفعول اصطلاحي تعریف کولا شي ور د اسم مفعول او د مفعول په مابین کې هم نسبت د عموم خصوص من وجهین دی کله به دا چې چې اسم فاعل د اسم مفعول به هم وي مفعول به هم وي اسم مفعول به وي مفعول به نه وي مفعول به وي اسم مفعول به نه وي همدغه عموم خصوص من وجهین هغه نسبت پکې دی درې ماده غواړي چې اسم مفعول هم وي او مفعول هم وي لکه مثال په تور کې جاءني المذوب جاءني جاءني المذوب رأيت رأيت المذوب غلامه رأيت المذوب رأيت المذوب وذا المذوب څنګه اسم مفعول ده هم په تعریف د اسم مفعول تعریف ده هم د مفعول په تعریف ده اسم مفعول ځکه چې اسم مستقله ده چې ان اشتقاق راغلی دی نو اسم مفعول هغه هم په دوه قسمه دی یو اسم مفعول د ثلاثي مجرد او یو د غیر د ثلاثي مجرد د ثلاثي مجرد نه اسم مفعول هغه اکثر په وزن د مفعول باندې راځي دا اکثر چې موږ ځکه لګو چې کله ناکله شاده او نظر په نور اوزانو سره هم راځي هغه ډېر کم او قلیل نو اسم مفعول اکثره په وزن د چا باندې راځي ثلاثي مجردونه د مفعول په وزن باندې طریقه د جوړولو دا چې علامت د مضارع په حذف کې د هغه په ځای باندې ویل مفتوح په اول کې راوړي او عین کلمې ته وسمه ورکی عین او لام په مابین کې په واو راوړي او لام کلمې ته وسمه ورکی نو مفعول مجرور و غیره هغه څه به دي بیر ته هغه ګردان کړي د اسم مفعول مفعول مفعولان مفعولونه تر اخره پورې ګردان کړي مفعول معنا د یو سړی چې هغه باندې کار واقع شوی وي هغه ته ویل دا د اسم مفعول هغه مختصر تعریف ورپسې اسم تفصیل له اسماء مشتقو کې اسم تفصیل چاته ویل کېږي لغت اصطلاح او به اسم تفصیل د لپاره شرایط اسم تفصیل لغوي معنا خدا نام بهتر کا کولنده نوم د خکا کوم کې ته ویل کېږي او اصطلاحي تعریف کې سره اصطلاحي تعریف ادارې د اسم تبديل هغه اسم شخص هغه اسم مشتق ته ویل کېږي چې دا مشتق شوی وي د فعل نه او دلالت کوي په هغه چا باندې چې په شا کې دا معنا مصدري موجود ده په طریقې د زیادت سره په هغه باندې دلالت کوي یا دا تعریف چې کوم مستقل امتیازي ليدل على من قام ليدل على الوصول بزيادة على غيره اسم مشتق هغه اسم څه ویل کیږي چې هغه اسم تفسیر کې مشتق شوی وي د فعل نه او دلالت کوي په هغه چا باندې چې هغه موصوف وي په دې معنا مصدری په دې حدث سره او زائد په نسبت سره بلکې دلته په دې ضرب کې چې دا معنا مصدری ده په دې کې زید او عمل دواړه شریک دي د اضرب او دلالت کو په دې خبره باندې چې دا معنا مصدری په دې زید کې زید راځي دا نه دا عمل دا یو می تفسیر به می تفسیر هغه د چانه جوړیږي اسم تفسیر دا جوړیږي د فعل نه فعل مضارع نه جوړیږي دې تفسیر کې موږ ویل چې دې تفسیر په دوه قسمه ده یو مذکر او بل مؤنث د اسم تفسیر مذکر ته جوړولو طریقه جدا ده او د مؤنث جوړولو طریقه جدا ده د مذکر ته جوړولو طریقه دا ده چې اسم تفسیر مذکر جوړه علامت مضارع و حذف کی اول کې و همزه راوړي ځکه په کلمه ساکنه د ابتدا په ساکن راځي او عین کلمې ته فتح ورکی لام کلمې ته تنوین نه ورکی اضرب او افعل او غیره بچی او د مؤنث طریقه دار چې علامت د مضارع په حذف کې پا کلمې ته ضم ورکی عین کلمه مساکنه کې او د لام کلمې نه رسته والي مخصوره راوړي لام مخصوصینو کولا وغیره بچی دا یې طریقه د جوړولو ده اوس اسم تفصیل دا د فعل نه جوړیږي خو د کوم فعل نه جوړیږي د څه قسمه افعال نو د دې لپاره شرایط دي یو شرطار اسم فاعل دا جوړیږي صرف د ثلاثي مجردونه د غیر د ثلاثي مجردونه اسم تفصیل نه جوړیږي یو شرطار چې اسم تفصیل جوړه د فعل په ثلاثي مجرد دویم شک دار چې دا فعل د ثلاثي مجرد نه بوي او ورته دا به خالی وي د معنا د لون او د عیب نه دې په معنا کې به لون او عیب نه وي رنگ او د شانتا نقصان مراد د نقصان نه به نقصان ظاهري دی عیب ظاهري مراد دی هر چې عیب باطنی دی په هغه کې به جوړې دي دویم شک دار چې معنا د لون او عیب په کې نه وي دریم شکاره چې دا فعل با افعال متصرفه او افعال تامه ولوي نو افعال غیر متصرف باندې بیا یعنی دا څه فعل بنوي چې دا هغه کارتان نه کیږي دا هغه نه جوړیږي او بل دا چې افعال تامه به منافقه بنوي افعال ناقصه کان صار وغیره دې نه هم دا بل شرط او بل شرط دا دی چې اسم تفصیل به جوړي کې د هغه فعل نه چې هغه کې زیادت او نقصان راتلی شي قابل د تفاوت وي زیادت او نقصان په کې راتلی شي د هغه جوړي چې کوم فعل کې دا شرایط وي د هغه نه اسم تفصیل جوړي کې چې دا شرایط په کې نه وي د هغه نه اسم تفصیل نه جوړي ولی له هغه وجه دا ده چې اسم تفصیل د غیر تفصیلاتي مجرد نه څه نه جوړیږي چې د اسم تفصیل لپاره د افعال او وزن هغه مقرر دی او د غیر تفصیلاتي مجرد نه چې موږ اسم تفصیل جوړو یا په ټول حروف هغه فکر اولو او یا اواز حروف حذف کوو کچر دا هغه ټول حروف له موجود یو اسم تفسیر جوړول د افعال وزن نه جوړیږي د کا افعال باندې حروف دې کیږي او کچر دا بعض حروف حذف کو او به اسم تفسیر جوړو نو بیا با د التباس راشي د اسم تفسیر د ثلاثي مجرد سره اوس مثال په کوم باب استفال کې اسم تفسیر جوړو یا استخرجونه چې دا علامات ته حذف او په دغه طریقه دې جوړو نو دې نه به اخرجو دوی وس اخرجوا لا خو خرج يخرجوا في تبديل هم وزارت ثلاثي مجرد او د دې مزید هم انتباه سره غیر ډول ما په کې پته بدل کې دا ثلاثي مجرد ولا چې تبديل دې کړو مزید په دې وجه د غیر ثلاثي مجرد نه هغه دویم شرط دا چې معنا د لون او عیب په کې نه وي د هغه وجه دا چې لون او عیب کې دوام او استمرار وي او اسم تفصیل کې هغه حدوث وي هغه کې دوام او استمرار وي یا دا وجر چې اسم سره لون او عیب دغه وزن افعالو وزن په لون او عیب کې اول صفت مشبه واخله صفت مشبه رااله دغه وزن صفت مشبه واخله اوس کوم اسم تفصیل جوړو په دغه وزن باندې د صفت مشبه سره ارتباط لري نو په دې وجه دا لون او عیب چې کوم افعال په معنا کې لون وی یا عیب وی د حقیقت څخه بل شرط دا چې دا غواړي افعال متصرفه او افعال تامول وي افعال غیر متصرفه افعال ناقصه ورني د هغه وجه دا چې افعال غیر متصرفه په شان د اسماء جامده وي او اسم جامد نه څه جوړیږي او نه ځان جوړ شوی نو په دې وجه د هغې نه اسم تبدیل نه جوړي او هر چې افعال ناقصه دي د هغې نه ځکه نه جوړي چې افعال ناقصه هغه عمل کوي چې هغه اسم طرفه خبر ته نسب ورکړي کان زید قائما اوس کوم د دې نه اسم تبدیل جوړو نه اسم تبدیل صرف فاعل کې عمل درته عمل د نسب هغه نه کوي نو اوس هغه عمل ته نسب د دې افعال ناقصه او هغه ورک شي نو په دې وجه باندې د هغې علم جوړیږي د افعال ناقصه ونه د تامونه صرف جوړیږي او بل څه دا چې هیڅ کې تبدیل پر هغه خیال نه جوړیږي چې هغه کې زیادت او نقصان تفاوت په کې راځي بس کوم خیال کې چې زیادت او نقصان نوي تفاوت په کې نه راځي له هغې نه چې تبدیل نه جوړیږي د هغې وجه دا چې تبدیل په تعریف کې مونږ دا ویلو اسم تفسیر کې ورته شیان شریک وي او دا اسم تفسیر به دلالت کوي په دې باندې چې دا معنا په دې یو کې زیاته درکړي اوس چې په دې خیال کې دا نقصان زیادت او نقصان نشته دی تفاوت پکې نشته دی دا ودا اسم تفسیر څنګه دلالت کوي په دې باندې چې دا معنا مصدری په دې کې زیاته راځي لکه مثال ما ته یو موضوع اوس موت دا یو فعل دی چې تفاوت نشته دی بس روح وصلو سره مرګ راځي نو په دې نه وس هغه اسم تفسیر نه جوړیږي چې څنګه چې ام وتو یا موتا دې نه اسم تفسیر نه جوړیږي دا زیادت او نقصان په دې کې نشته نو په دې وجه د اسم تفسیر لپاره دغه شرایط موجود اسم تفسیر جوړیږي غیر نه جوړیږي دا هغه شرایط باقي د استعمال کې اسم تفسیر په څو طریقو سره مستعملېږي په هغه کې بیا د مطابقت هغه وجه نو هغه تاسو په نحو کې تفسیری تور سره وایي هغه سره تعلق لري به تاسو ته کتان کړی د اسم تفصیل افعل او فعلان یفعلون سره سره پورې د مذکر او د مؤنث هغه ګردان استکړی دی او په هغه کې متنیج او دوه صيغې ناشنا راوستي دي یو پکې فعلون او بل افاعلو مصنف دا غي تشریح کړی دا وایي دا افاعلو جمع تفسیر مذکر ده او دا فعلون جمع تفسیر مؤنث ده به تعریف د جمع مکسر او د جمع سالم کړی چې جمع مکسر چاته ویل کېږي جمع سالم چاته ویل کېږي متعلق ادارې چې جمع سالم هغه جمع ته ویل کېږي چې بنا او وزن د واحد پکې سلامت پاتې وي روغ پاتې وي په وخت جمع جوړولو چې کله تاسو جمع جوړوله نو هغه بنا او وزن د واحد په خپل حالت باندې پاتې مسلم دې مسلمون دې نه جوړ دې ته ویل کېږي جمع سالم به جمع سالم په څو قسمه یو جمع سالم مذکر بل مؤنث جمع سالم مذکر چاته ویل کیږي هغه جمع ته ویل کیږي چې بنا د واحد پکې سلامت پاتې وي او په اخر کې واو او نون یا یا او نون راغلي وي واو او نون په حالت رفعي کې یا او نون په حالت نسبي وګرځي او بل جمع هغه مؤنث سالم ده یا مؤنث سالم کوم جمع ته ویل کیږي نو هغه جمع ته ویل کیږي چې د دوه نه په زیاتو دلالت کوي او وزن ته واقع پکې سلامت پاتې شوی وي په اخر کې الف او تاء په وځ شوی هغه ته ویل کېږي جام مؤنث سالم مسلمات مسلمات بل هغه به جمع مکسر رجا مکسر چاته ویل کېږي جمع مکسر سالم دار جمع تکثیر چې هغه جمع ته ویل کېږي چې بنا او وزن ته واقع پکې سلامت پاتې شوی نه وي بلکې هغه وزن ته واقع پکې د جمع جوړولو په وخت کې مات شوی وي هغه ته ویل کېږي جواب مکسر لکه رجال وغیرہ بیا په دې کې هغه اوزان وغیرہ نور چې کوم تفصیل دی په جمع کې په اعتبار د معنا سره په اعتبار د قلت او کثرت سره هغه تاسو نه فهمیږي ان شاء الله وایي دا خو د اسم تفصیل هغه لغوي اصطلاحي معنی و به اسم تفصیل چې راځي نو اسم تفصیل دا اکثر د زیادت د معنا فاعلی لپاره راځي زیادت کوي دا دلالت کوي په زیادت د معنا فاعلی باندې چې دا معنا فاعلی په دې یو کې زیاته راغلنه او کله نا کله د زیادت معنا مفعولیت لپاره هم راځي چې دا فعل په دې یو باندې زیات واقع شوی راځبلنه لکه مثال په تور اشهرو اسم تفسیر دې په معنا د مشهور تر سره ډیر مشهور سره اسم تفسیر دا د زیادت معنا فاعلی لپاره راځي اکثره او په طریقې د قلت سره کار هغه معنا دغه لپاره هم راځي لپاره د زیادت د معنا مفعولي د هغې په معنا سره هم راځي ورپسې د صفت مشبهه ذکر ده صفت مشبهه چاته ویل کیږي تعریف یې سره لغوي اصطلاحي او بین صفت مشبہ اسم فاعل کومه بین کې فرق او ځان د صفت مشبہ صفت مشبہ لغوي معنا ده مشبہ مشابه کړی شوی اسم مفعول کې غدا او صفت مشبہ دا وایي صفت مشبہ وایي صفت مشبہ دا ځکه صفت مشبہ وایي چې دا مشابه ده اسم فاعل سره یو په دې کې مشابه ده په ګردان کې لکه څنګه چې اسم فاعل ګردان کې کې فاعل فاعلان فاعل دا غشان د صفت مشابه هم ګردان کې یې حسن حسنان حسنین طرفه بل په څه کې سره مشابه ده نو بل په دې کې سره مشابه ده چې لکه څنګه په اسم فاعل کې دغه واحد تسنیه جمع راځي په دې کې واحد تسنیه جمع راځي البته څنګه مذکر مؤنث راځي دې کې دغه مذکر مؤنث راځي نو په دې شیانو کې سره سره مشابه ده په دې وجه ورته ویل کېږي صفت مشابه اصطلاحي تعریف کې سره نو اصطلاحي تعریف کې دا چې صفت مشابه هغه اسم مشتق ده چې دلالت کوي په څه باندې دلالت کوي په دې باندې چې دا یو ذات متصف دی په دې معنی مصدری سره په طریقې د ثبوت په طریقې د ثبوت او دوام او استمرار سره نو دې ته ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي صفت مشبه صفت مشبه هغه اسم مشتق ته ویل کېږي دې دلالت کوي په هغه ذات باندې چې هغه موصوف په معنا مصدری په طریقې د دوام او استمرار ده دا له صفت مشبهه هغه تعریف لکه مثال په تور وس حسنون دا اسم مشتق ده دلالت کوي په هغه ذات باندې چې کوم ذات موصوف په دې معنا مصدری چې حسن ده دا موصوف کېدل دا په طریقې د دوام او استمرار سره وي چې همیشه په کې لا لفظي پر خدای چې اسم فاعل او ځان هغه قیاسي او معین دي موږ ویل چې مثال هغه وزن دی فاعل یا دا شانت نور او ځان دی نو او ځان د صفت اسم فاعل هغه قیاسي دی او متعین دی او او ځان د صفت مشبه هغه سماعي دی او غیر متعین تعین نشته دی نو یو فرق دی دا غره دوهم فرق دار معنوي چې صفت مشبه کی په معنا کې دوام او استمرار وي دا معنا مصدری دې ذات پورې قائم وي همیشه لپاره او اسم فاعل کې دغه معنا مصدری ورته قائم وي او دغه په طریقې د حدوث تروي عارضي او قدمي دغه فرق د دوه مابین کې دا شان نور هم شته نو دې فرق په بیانولو کې یې اسم اسم فاعل او صفت مشبہ اسم فاعل دا چې دا معنا مصدری دې پورې قائم وي خو عارضی تا ورکړه دا دلالت کوي په هغه صفت عارضی باندې او صفت مشبہ دا دلالت کوي په هغه صفت دائمی باندې دا فرق کوي نو هر کله چې اسم فاعل دا دلالت کوي په صفت عارضی باندې لہذا سامعون په یو سړي ته کله ویل شي سامعون په یو سړي ته هله ویل شي چې یو څوک خبرې کوي او دی اوري نو په هغه وخت کې دی سامع دی چې د هغه د خبرو هغه اواز اوري او که هغه چوپ شي خبرې نه کوي نو به دې سامع نشي ویل نو په دې وجه له اسم فاعل نرسته مفعول راځي تعلق د یو څه سره هغه جوړ دي سامعون کلام کولې ځکه چې دا دلالت کوي په صفت عارضی باندې یو سره به هغه وخت پورې سامع وي چې دا صفت وي چې دا صفت نه وي بیا دا سامع نه په دې وجه باندې دا غي نه رستا اسم مفعول د شي سامعون کلام ته ویل شي او صفت مشبه هغه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې هغه په هغه صفت دلالت کوي چې کوم دائمي وي نو په صفت مشبه کې یو دا هغه یو سميع دی یو سميع معنا دا چې همیشه اوریدونکي کله څه خبرې کوي او کوي دا سميع صفت د هغه لپاره ثابت لکه الله سميع دی الله په صفات کې سميع راځي دا کائنات چې نو هم الله سميع وو دا شان کې څو خبرې کوي هم الله سميع دی اوسم سميع دی بیا هم سميع وي همیشه د الله د صفات دی نو په دې وجه چې په هغه کې دوام او استمرار دی د هغه نه روسته مفعول نشي راځي دا نشي ویل چې سميع کلام ولی ځکه صفت مشبه کې هغه صفت دائمی وي نو د هغه تعلق د یو څه سره نه وي حتی چې دا غیر نو څه ته مفروض دي کړ په دې وجه دا فرق سره دوارو کې مابین صفت مشبه لا اکثر د الله جل شانه او په اوصاف کې راغلي کله نا کله صفت مشبه او اسم فاعل یو ډول په دې هم مستعمل وي او قاعده دا ده چې اسم فاعل کې هغه دغه صفت عارضي وي او صفت مشبہ کې دایمي وي کله نا کله یو د بل په ځای باندې استعمال شي به هم وي صفت مشبہ د الله جل شانه په هغه اوصاف کې راځي په دې وجه چې الله جل شانه هغه اوصاف همیشه د پاره او اسم فاعل اکثره د انسانانو او د بندگانو په هغه اوصاف کې راځي ځکه چې هغه عارضي صفات هم عارضي په دې وجه باندې دغه فرق د دوه مابین شش قسم افعال مصطف نشوه شپږ قسمونه د قسم نه د فعل نه مصطف کیږي د فعل نه شپږ اسما هغه مصطف کیږي دلته وسه د فعل نه څنګه مصطف کیږي د فعل نه یا بالذات مصطف کیږي او کله بصریین مذهب واقعي دا به په واسطه د چا سره د فعل سره دواړه خبرې هغه صحیح کیږي اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم اعلی اسم ذات اسم فاعل چا ته ویل کیږي اسم فاعل کې دلالت مصدر کوندای کار اسم فاعل چې ویل کیږي چا ته اسم فاعل هغه اسم ته ویل کیږي چې دلالت کوي بر کوندای کار په کوون په کوون کې د کار باندې الثلاثي مجرد الثلاثي مجرد مطلقاً بوزن فاعل آیا مطلقاً غالباً بوزن د چا تر راځي د فاعل تر راځي بحث اسم فعل فاعل فاعلان فاعلين فاعلون فاعلين فاعلة فاعلتان فاعلتين فاعلات تسمیه په حالت رفع پر الف پایا ده تسمیه په حالت رفع کې په الف سره راځي او په حالت جر و نصب پایا او حالت جری او نصب کې په سره راځي چې ما قبل مفتوح هو چې ما قبل به مفتوح وي ونون تسمیه مفتور باشد او نون تسمیه همیشه لپاره مفتور وي د هغې وجه تاسو ویلې چې ولې مفتور وجمع په حالت رفع بواو آیت او جمع په حالت رفع کې بواو سره راځي وبه حالت نسب وجر بیا حالت نسب جری کې بیا سره کې ما قبل مذکور باشد چې مخکې وتی نه کتروي ونون جمع مفتوح قوت او نون د جمع هغه مفتوح وي اسم مفعول اسم مفعول چاته ویل کیږي چې دلالت کوي پر ذات کې هغه اسم ته ویل کیږي چې دلالت کوي په هغه ذات باندې اختیار غرو واقع شوه باشد چې اختیار په هغه باندې واقع شوی وي الثلاثي مجرد په وزن مفعول آیات الثلاثي مجرد نه مفعول په وزن باندې راځي وخت یې مفعول مفعول مفعولان مفعولین مفعولون مفعولین مفعولات مفعولتان مفعولتین مفعولات اسم تبديل بس بس راي مستقل کې دریم قسم اسم تبديل دی اسم تبديل تعریف سره کې دلالت کوي پر زیادت معنی فاعل هغه اسم تبديل کې چې دلالت کوي پر زیادت معنا فاعل باندې نسبت بدګره په نسبت طرف ته په وزن افعالو آیات په وزن د افعالو باندې راځي د مذکر د پاره مگر اصلون و آیات نمی آیات شرط دار چې د لون او آیات نه راځي کوم افعالو کې چې معنا د لون او آیات وي ولی وذکر چې دارین هر دو چې په دې دوارو کې افعالو برای صفت مشبہ می آیات افعالو وزن د پاره د صفت مشبہ راځي دا افعالو وزن په د لون او آیات چې مخکې صفت مشبہ واغله تون احمر و اعمى فاحمر و اعمى دا چې صفت مشبهه تغیری دواره و اذر ثلاث مجرد نه دی اذ بل څه دا لګي ثلاث مجرد نه راځي دغه ثلاث مجرد نه هغه نه راځي و دغه ثلاث مجرد نه هغه به طریقه دا چې اسم تفسیر کو ته نه راځي او کته غواړي چې هغه معنی تفسیری ادا کی د هغې سره جوړول طریقه دا ده چې په د ثلاثي مجرد نه به اسم تفسیر جوړ کی او هغه ثلاثي مجرد چې هغه دلالت کوي په شدت قوت او زیادت باندې او بیا به چې کوم باب نه ستا معنا اسم تفسیری مراد وي نو د هغه باب مصدر به ذکر کی منصوب بنا بر تمیز هغه معنا تفصیلی بغداش لکه مثال په تور وس اشدو یا وغیرہ الفاظ دا ثلاثی مجرد ومن راوړو او د باب افتعال هغه معلوم مراد دار چې باب افتعال کې دغه تفصیلی معنا ادا لباب افتعال هغه مصدر منصوب بنا بر تمیز ذکر کوو دا سوایو چې اشد اجتنابا اشد افتعالا اشد وغیره دا شان دا هغه طریقه جوړولو ده چې کوم افعال نه ناراضي یا کوم کې معنا د لون او عیب ده د سوراتي مجردونه به اسم تفسیر جوړ کې هغه سوراتي مجرد چې معنا ده زیادت نقصان وغیره باندې دلالت کوي او بیا به دا هغه باب هغه مصدر منصوب بنا پر تمیز جوړ کی نو هغه معنا ده چې په تفصیل به ادا شي باقي په تفصیل افعل فلان افعل افعلنا فعلنا افعل قال فلان فلان فلان فعل افعل جمع تفسیر مذکر ده افعل جمع تفسیر مذکر ده وفعل جمع تفسیر مؤنث ده فعل جمع تفسیر مؤنث ده وافعلون وافعليات وافعلون وافعليات جمع سالم دي دوار وجمع سالم خان را کویم جمع سالم هم تول کیږي چې بنا واحد در ان سلامت من چې بنا د واحد کار کې سلامت پاتې وي در مذکر په واو او نون په مذکر کې په واو او سره راځي ودر مؤنث بالغ وتا مؤنث بالغ او تا سره راځي وجمع تکبیر آن کی جمع تکبیر هغه تر کېږي چې بنا واحد در آن سلامت سمانت چې بنا واحد په هغه کې روح انوي پاتې اسم تفصیل گاهه برای اسم تفصیل دا خو اکثر دلالت کوي په زیادت سمانا په اړه باندې وکړه نه کړې چې تفصیل دا راځي برای زیادت سمانا او کولیت لپاره زیادت سمانا او کولیت هم یې آیت ټول اشهر ولکه اشهر معنا دا مشهور تر سره ډیر مشهور تر بل صفت مشبہ ہے صفت مشبہ تعریف دار ہے آن کی دلالت سنت بل استطاق ذات بمانا مصدری هغه اسم تویل کیږي چې دلالت کوي په استطاق د یو ذات باندې په معنا مصدری سره په وضع ثبوت په طریقې د ذات سره د ثبوت سره په طریقې د همیشوالي سره و اسم فاعل دلالت میکنن پر استطاق په طور حدوث او هیڅ په تفسیر فاعل دلالت کوي په انتساب د یو ذات سره او په طریقې د حدود سره ولهذا صفت مشبه همیشه لازم باشه په دې وجه باندې صفت مشبه هغه همیشه پر لازم راځي اگر چې اصل متعدی آیات اگر چې فعل متعدی راشي یعنی صفت مشبه دا لازمي نه جوړیږي فعل لازمي نه کله فعل متعدی نه هم جوړ شي دا فعل متعدی به هم لازم کړي په هغه ذات باندې چې موصوف وي بشونیدنې چې دې بل فعل په اوریدلو دې یو چیز سره بل فعل چې کم په بل فعل اوریدل هغه اوي هغه ته څه ویل کېږي هغه ته ویل کېږي سميع سامعون ولهذا بعد ان نقول امدا متوانا دې وجه نه روسته دې نه مفعول هغه راتلی شي دا سامعون چې فاعل نه روسته اسم مفعول راتلی شي لکه ویل شي چې سامعون کلامک وسمعون دلالت په اقوال او سمعون د صفت مشبہ دلالت کوي برداشت کې موصوف باشه په هغه ذات باندې چې موصوف وي بسمع په اوریدل سره او په توري ثبوت په طریقې د ثبوت سره اعتبار تعلق په دې درخان ملحوظ نه اعتبار د تعلق په یو سیس پورې پدې کې هغه مقصود نوي پدې کې تعلق په یو سیس پورې مقصود نوي بلکې عدم اعتبار تعلق بلکې عدم اعتبار د تعلق په چې دې مرحوس هغه مقصود او مطلوب دي پدې کې دا مطلوب چې دا یو چیز سره مقصود نشي متعلق نشي لهدا ردی درسته مقبول نشي راځي دا څه نشي ویل چې سميع الكلام کنه مې توانت او ځان صفت مشبہ بیا او ځان د صفت مشبہ ډېر دې چې مصنف ته تدوي وشته ذکر کړی دی یو صاحب د موجودات ذکر کړی دی وزن یې هغه نه ذکر کړی صاحب په وزن د چا باندې راځي دا صاحب په وزن باندې راځي سخت ویل شي سفرون په وزن د فعلون په معنا د خالي سره او سلبون دا په وزن د فعلون په معنا د چا سره د تخت سره راځي حسن دا په وزن د فعلون په معنا د خایسته سره خشن معنا خشن فاعل په دا په معنا د ذک سره راځي او ندسن فاعل په وزن په معنا د چا سره راځي د خيار سره ذئامن دې امون چاته ویل کیږي دې امون تفعیل قوت دې په معنا د چا سره ده سر چا کو تیار کړه بلیدون بلیدون په فعیل قوت باندې په معنا د چا سره راځي د پراګنده سره دا شان حکم هم د فعل قوت په معنا د پراګنده سره راځي جنوب فعل قوت په معنا د ناپاک سره احمر افعل وزن دې په معنا د تور سره کابر فاعل او وزن په معنا د غټ سره کبیر فاعل وزن دې دام په معنا د غټ سره غفور دا فعول وزن دې په معنا د چا سره دا بخشش کوونکی سره او جيد په وزن د فاعل باندې په معنا د خطر جبان فعال په وزن په معنا د چا سره راځي بوزدل سره او حجان دا حجان په وزن ته فعال باندې دا راځي دې معنا سره نو دا حجان معنا دا پراګاندا شجاع معنا فعال وزن بهادر عطشان فعلان وزن په معنا دا سګي سره او عطشا فعلا په وزن په معنا د تګي خزه سره حبلا فعلا حبلا په معنا د چا سره حامله خزه سره حمراء فعلا په سره خزه عشراء وزن د فعلا په معنا د چا سره راځي معنا د هغه اوسې په سره چې هغه د حمل لږ میاشتې شوی وي هغه ته ویل کیږي